او تابعداري ته ترغیب کتابونو امت تا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا څلور خطابونه مخکې نبی علیہ السلام ته بیان شو چې ته تقوا او توکل کوا یا ایها النبی سرا پنځم خطاب ذکر کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ستا په کور کې د هم تقواوي او هم د توکل وي حب دنیا دی نوی ستا کور کې دی هم هغه چې کم دنو تقوا او توکل وي ان تر دې پوري چې که خزر بده کې اتفاق در سره نه کوي په دې کې د سره اتفاق نه کوي نو چټي ولا ورکا چټي ولا ورکا د ځان نه جدا کا او تقوا او توکل مپریک دا په پنځم خطاب نبی عليه السلام ته و پیغمبره او بیان ته تاسو اراده کوئ د دې ژوند معمولی او د خایز د دې نوراشي چې فائدہ درکم تاسو لرا او سره کو نصران جمیلا او چټی کوم تاسو لرا کو چټی کولو خستا جدا شو او که تاسو اراده کوئ د الله او د پیغمبري او د کور رستنی یقینا الله تیار کړی د نیکان لر تاسو نه اجر لوی یا نساء نبی امت تصورم خطاب خدا امت خاص تا یعنی اشاره دا چې رسم بد چې ماتيږي دا پیغمبر لګیا دی او رسم بد څه کوي ماتي نو تاسو لوم پکار دي چې تاسو هغه سره د دې ماتولو کې مرسته سکی او کوي دانا چې تاسو چې کمونو هغه ته زبان د زرازي شروع کوي که تاسو په دې کې د هغه ملګرتیا او نکړه په دې رسم ماتولو کې دا غمل ګټیا پنکړه نو دا به فاحشه مبینه وي دا وسوي فاحشه مبینه او دې ودرته سزا بیا شي ملاو شي نو تاسو هم دانا څوک خبرو کی او تاسو هغه سره سر څه کوي واړه وي او چا چې تابعداري وکړه تاسو تاسو نه د الله او پیغمبري او عمل وکړي ور وکوم دل را اجر دوزلې ځکه یو د خاون تابعداري ده او یو د پیغمبر تابعداري ده او تیار کړ مې دل را عزت فائدہ من عزت من یا انسان نبی عمل ګټیا لاسه ده چا سنا چې تاسو له سوکرا شي د توي چوغور نبی صلی الله علیه وسلم خو د انګور سره سوکړه نکاح وکړه تاسو به د جوړې خبره نه کوي چې آو خو خیدنو چې څه کینو کوي د خپل خواخې سره مالک ته نه وتوړې نر کارو کوي انګور دا کوم دی پینځم چې کم دنو خطاب ذکر کړي چې لکه څنګه له دخلي داغه چې کم دنو احتیاط پکار دی دغه شان چې له وته را وته کوم څه پکار دی احتیاط پکار دی تاسو به د پیغمبر د لمن ډیر خیال ساتي ډیر به خیال ساتي نو بې ځای به د کورونو نه وځي نه وقرنا فی بیوتکن او تاسو سیږي په عزت بادشي په خپل کورونو کې ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى او تاسو مخکار کوي خپل خاص پشان د کار کولو جاهلیت بخوانی په خوا وخت ګرځي دي وسوم ګرځي دي ګرځي نو په خوانی د جاهلیت او اوس اوس ته ترقی وي فرق صرف دا دی چې په خوانه جاهلیت او اوسم جاهلیت ته واقم الصلاه پابند کوی د مانځ ور کوی زکات او تابعداري کوی د الله او پیغمبري یقینا اراده کوي الله دا چې ختم کی تاسو نه ګندګي و کوروالو ادا چې پاک کی تاسو را مکمل پاک او لوش بغم خطاب چې کور ناس دې نسب کوي غیبت پکوي واذ قرن آیات کیا چې لستل شي بتا سبحان دې لستې شي فی بیوتکنا قرون استاذ کې د آیتون د الله او د حدیثنا قران ذکی ان الله کان لطیفا خبیرا یقین الله ر نری بیر لیدون کې خبردار دا مسلمانانو نارینه او زنانو تذکرہ کې خوشاله ده بارا او فزم اعد الله لهم مغفرا تیار کړه الله دې لرا بخنا اجر لوی فما کان للمؤمنین دا وم ختام مؤمنان ته چې الله پیغمبر فیصله وکړه نبی اب کې اعتراض حق تاسو لکم ځای شو پاتې شو بس تاسو دا مکمل مرسته سکی او کوي تاسو به خپل نه چلیږي او نه مناسب ایماندار مؤمن سړی او زنان نه خزلا چې کله فیصله وکړي الله دې او کار او پیغمبر یې چې شي دې لاره نه مناسب چې شي دې لاره اختیار کار دې نه اختیار دې نه بیا مؤمنانو له اختیار نشته چا چې نه فرمانی کړو الله او پیغمبري فقط ذل ذلال مبینا یقینا خطا شب خطا صاحب باندې وایستقول الذی شپغم خطاب پیغمبر ته وایستقول الذی انعم الله علیک او باو کې چې وایسته هغه کسات چې عام کړو الله په باندې او تابع مسان کړو چې زوی کړه دیو او د پپولور دی ولا ور کړو اشاره کزان سره بی بی دی واتق الله ویرید الله نه او تاسو کمنو په ټوله پړ کې هغه چې الله کار کوم کې هغه لرا ځنه خلک کوئی مینه د زینب چې ته به زینب باندې مين وي دا د کګو خلو خبره ده او د کګو شړونو خبره ده دا خبره بالکل غلطه ده چې هغه د کمنو په زینب باندې مينو نو په اول د لولې بیان کولا او زید لور کولا دا غي څه په پوهه دې منی کولا نه وتخفي في نفسك زړه کې تا ساتلا چې دا صدا چې دا والله ما ته وی چې وېکا نو چې زه وکم ان بس اعتراضونه بس شي شروع شي دغه اعتراضونه درې سمې نو او الله وی چې دا خبر راځي وتخفي في نفسك او په ټوله تا بزړه کې هغه خبره چې الله کار کوم کې دارو او تیرې دې خلکونه الله ډېر مناسب دي چې دوی یریږي هر کله چې پوره کړل دې دین خپل ضرورت زوج ناکا یې کور جوړ نشو زوج ناکا موږ نکاح درکړه تعالی را دا فیصله الله بارک کړی و لکه لا کون علی المؤمنین د دې لپاره چې نشي ایماندار له څه تنگسیا په بیانو د هغه ځام فی ازواج دیایم پاغه بیانو د خلو ویلو ځامنو چې کله پوره کې د دې ضرورت او د فیصله د الله نافذه ما کان النبی وم قانون نبی علیہ السلام ته ما کان علی النبی ندی مناسب سیو پیغمبر لرا ما کان نشته یو پیغمبر باندې من هرزن ستنگ سیا بیما پاوس کی فرض الله لو مقرر کړی الله دغرا طریقه دا الله دا پاک کسان کې ترشید مخ کې او د فیصله دا الله اندازه اندازه شوی آ کسان چې رسي پیغامات دا الله یریږي دا الله نه او نه یریږي د اچا نه وی دا الله نه او پر دا الله حساب کوم کې ما کان محمد ابا احد من رجالکم اتم خطاب مومنانو ته یرجی من وایو ټیک تا من له کوئی اختیار نشته دا صحیح شو خو سه د ډیر لوی سړی دی کنه نو کدا رسم دا اسیام خلکو کې مشهور وا چې دا د صدا انګور ده کنه بس مشهور هوا کنه لگا ان ګوري وا هڅ سره په لګبت کاری ما کان محمد ابا احد من رجالکم نبی نبی علیہ السلام پلار دی او تن تناری نو استاد سنا او حسن دی ابا احد من رجالکم اغا د داس چا پلار نه دی الکان کې چې رجولیت ته شوی رسیدلې ټول په ماشوموالو کې دي مړ دي نن ګوره د کوم ځای نه رااله نن ګوره خو نو یاره چې خیر کنه ابو بکر ته وی ویلی دارا سم باغ څه کړو مات کړو عمر ته وی ویلی هغه څه کړو مات کړو نو د سلامات ولکه رسول الله د الله څه دی استاد دی نو زکه ماتو یره جی ټیک ته نه بل وسه شوی دا استاد به یو بل راغلو د ډیر لوی شان واله دی کنه نو یو استاد به یو بل څه شوی راغلو نو هغه وسه کړو مات کړو وخاتم النبیین وخاتم النبیین او دې ختمون کې د پیغمبرانو او دې چې کومه مهر د پیغمبرانو یعنی چې نبی علیہ السلام مهر په آخر کې لګول شي د دنه پس بل پیغمبر دراتلو والا نشته اگر شخصي گویت کې من نبی يم دروغي او چراغي به زیات کله نبی علیہ السلام نرسته سړی وي چې پیغمبر لکه قادیانه لاین وي اگر مردا ہوتا خدا کا نبی تو ټټی می نه مرتا یې قنجر کوي کدا چې کمنو د خدای پیغمبرون ټټای کې با نه مړې ده پیندا شیخ ابراهیم الله ویل چې پرایمری دا پیل کې سیټه د پتر آ کې اګدا کې مې نه وی ویا چې دا د مور نوم غا سیټایو مور نو میسو ګاسېټای او په پنځم کې پیلو پنځم کې پیل شو نو پرایمری د پیل ګسیټه د پتر اکه اکه د کومې نبی ویا د چې کوم نه وای چې پیغمبر ما ولکه رسول الله خاتم النبیین وکان الله کل شیء علیما او د الله بارے سبحانه پویا یا ایو الذین آمنوا اذکروا الله دا نه هم خطاب مؤمنانو ته نو که تاسو زړه کې پس د دین هم سراغلی سبد ګمانی څه شوی راغلی نو الله ډېر ډېر یاد کی چې هغه د تاسو کی معافي ایمان والو یاد وی الله لرا په یاد ور ډېر باندې پاکي بیان وی دا بیگاو سبا سبا او بیگا الله دې هغه ذات چې رحمتونه را لېږي په تاسو فرشتي د لم دواګانې غواړي دا چوبا چې تاسو لاره د تیارونو رڼا تا غلط رسمونه تیاری دي وکال الله وکال المؤمن الرحیم او دې الله په ایماندارو باندې مهربان تحیتهم یوم یلقونه سلام تحیتهم دالای د دیوا پاغر چې ملاو شي د الله سره سلامتی اوي تیار کړ الله دې لرا اجر دې عزت اجر کریمه اے پیغمبران اتم خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تعالی دې لرا لګلې نو تو خپل کار جاری ساته اے پیغمبر یقینا را لګلې موږ ته خودن کې د دین په قول او په عمل شاهدن دین به بیانې په قول او په عمل هم به په عمل بیانې او هم به په وینا بیانې واو بشرا و نذیرا زیر اور کوم کې ير اور کوم کې او دا یې الله رب العالمین کې الله تا دای خپل خبره نشي پرې خوده مدعی پرې خوده نشي مدعی وته نه وی دای وته وی بیزنی په حکم خپل باندې وسراج منیرا او دیوار روخانا مبشر المؤمنین خوشحالی ور مومنانو ته چې یقینا دې له الله طرف له فضل لوی او مومن د کافرانو د منافقانو او پرېږ د چې کمندنو اذاهم تکلیفونه دې او توکل الله او ځان اوس پاره چې کمندنو الله تا وکفا بالله وکیلا او پر چې کمندنو الله رب العزت کار جوړونکې هی ایمان والو اذا نکاتم المؤمنات چې نبی علیہ السلام طلاق ورکړو نکاح خو شو نو عزت پکارو کنه نو جواب اے ایمان والو چې کله تاسو نکاح وکړي د ایماندارو سره بیا طلاق ورکوي تاسو دی لره مخکې د لاس لګول تاسو نه دی سره نشره په تاسو باندې تاسو لره په دی باندې شمیر د عدت چې تاسو شمیرې فائدہ ورکی جوړه جام ورکی دی لره پرې کې دی لره پرې خود لو خستا یا ایو النبی نه هم خطاب نبی رسول الله چې غواړي اراده دی وي چې دین مخ کې لاړ شي کغواړي اراده دی وي ځکه شاهد کنه شاهدن و مبشرا نو ته خو دین بیانې په کولو په عمل سره نو کغواړي چې دین دی مخ کې لاړ شي او دین دې ترکیو کې نو خپل وی ډیر راکړه خپلوي سکا ډیر کا خپلوالای ډیر کا چې ډیر شي نو هغه به د سره مودريږي دارنګي د زنانو متعلق چې کوم دین دی چې بیبيان بی ډیری وي ان د زنانو متعلق دین باغی سکی محفوظ کی او سرګانه به دین ډیری شي نو دین به نورم سو کی ترقیو کی یا ایو نبی نهم خطاب نبی علیہ السلام ته اے پیغمبر یقینا موږ روا کړی تعالی را بیان دی هغه آتے تو جورا الناس ور کړی تا ورونه داغي ا التیا آتے تا چې ورکای ته اجور او الله ورونه دی او هغه چې مالک دی ولا مالک دی ولا خلاص ستامه ما داغنا افا الله علیک چې الله را ګرځولې دي تا تا دارک وبنات امکا او ترلونستا او دو د په پولونه ستا په بنات خالق او د مامال ورګان دي او د ماسول ورګان دي هغه چې هجرت کړی تا سره او خو ایماندار یو خو ایماندار چې او په خپل ځان پیغمبر ته کې اراده کې پیغمبر چې نکاح وکړي سره خالص تلک من دون المؤمنین دا سلورم نمبر چې دا دا چې ځان وروبه کی دا نبی علیہ السلام له خصوصیت ته بل چا کې دا کېدل نشي خالص تا د ایماندار لپاره قد علمنا ما فرضنا یقین معلوم دي موږ دا چې مقرر کړی دی موږ په دې باندې په بار د بیان نه دی کې او د وینځ د دې کې لکه لا کور علی کار چې نسبت تاوان ستنسیا او دی الله بخون کې مهربان ترجی من تشاء منهن رستو کوي رستو کول شي تاسو چې تیرا دو کې د دینا چې نمبر ولا رستو کې اوران دې کول شي ځان ته کول شي او سو چې ته غواړي یعنی تا باندې دا نمبر د زنانو فرض نه دی و من ابتغیت منازل او هغه سو چې تلټه داري نه چې جدا کړي وا چې مخکې جدا کړي او سو بیا راولم فلا جنا علیک نمبر دی ولا ختم کړو او سو چې بیا ولا کورو هم جایز ده ذالک ان تقر عینهن دا چې کله دا نمبر در باندې واجب نیو بیا هم ته خیال ساتي نو دی ډیره خوشاله چې ګوره واجب پینې دی بیا هم خیال ساتي ذالک دا څه طریقه ډیره قریبه ده ان تقر عینهن چې سړی وسترګې دی ولا ازنا خفقی کی بنا ويرزن بما تهن كلهم او خوشاله وی دا ټوله هغه باندې چې ورکه دی لرا یارزین کلهن تاکید دی یارزین د ضمیر لپاره دی ټول تمام ونه کوي و یارزین او خوشاله وي دی هغه سبانه چې تاول ور کړی دی کلهن ټوله ان ټوله به خوشاله او الله پویږي پاغه باندې چې بزرګ مستاسو کې او دی الله په یو حکمت والا لا اله الا الله النساء لسم خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دا کمی ملګری دې سخت دي نو دا ځان مو جدا کوا لا اله لک النساء یا دې سلور قسمونه علاوه نور مکو لا اله لک النساء نذیر وا تعالی را زنانا من بعد فضل سلور قسمونه ولا ان تبدل بهنا او نه دردار وادي چې ته بدل کې په دې سره بیانې نورې دې طلاق ورکې نورې دې موجوده ول طلاق مور کو ولا عجبك حسنهن اگر کاریان کی تعالی او سند دي زنانو مگر هغه مالکان چې ول لاستا او دې الله چې کم دنو پاره سبحان ساتم کې اے ایماندار لسم ختام مومنانو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د زینب سره وعده کو بیبي او کور ته راوستا ملګرو له لګسو کولا ټوړای کولا د وس مطابق نو ځنه منافقانو د وختینه راغلی وړړې لګولې او ځنه وو چې ډوډایو خوړل نو بیا پاسېدل نه کور دا کشان ته چې کمونو بس ډړې لګولې او غپونو ته پراتو لاغه د پاره ادب راوړل دا څه کوي دا د کور دا طریقه دا دا آداب دي تاسو پیغمبر تکلیف مرسوي او دا آداب له حاصل کوي ایماندارو مدن نکیږي کورونه د پیغمبر ته مگر دا چې اجازه د توکړې شي الا طعام د پاره د خوراک غیر ناظرین نه او چې نه انتظار کوم کې پخلی دا غتا چې د سهار نسل او پخلی د سي ناس پی ولکن اذا دویتم فلو کلا چې تاسو بلل شي نو دن شي فذا تو هم تم جوړه خو نو فانت شروع ډایرکټ شي خوار شي ولا مستانسین الحدیث تاسو مشغول کیدونکو خبرو ته غپ ملګوي ان ذالکم د جنن دا کار تاسو دا تکلیف ورکې پیغمبر لرا هغه خو شرمېږي تاسو نه او الله نه شرمېږي دا وینا دا خپل الله نه پریدي بیان دا فایزا سالتمونا اور کلا چې تاسو غواړئ د دینه سو متان چې دی په نکاح کې بی بیان د پس د نه چاره هم ان ذالکم کان عند الله عظیما منافقان بوي چې دې مړ شي زبر خپلان کې کوما چې دې مړ شي زبر خپلان کې کوما نو اداره رواني دا استاد سمین دي ان ذالکم کان عند الله عظیما دا الله په نس ډېر لوی ګناه دی ګکار کوي سسی زرا یا پټوي یقینا الله فارس سوار کوا نشته ګنا پتا دی باندې فی اوا ان بارد پلارانو دی کې ولا ابنا خواته ولا ابنا ان یعنی کله دین پردنه پیدل مخامخ راځي نو راځي دي نور چلاو مخامخ او نو بار د دامن خپل کې یعنی بني ولا ولا اخوانهن او نو چې کوم نو بار د نو خپل کې او نو ویرونو کې او نو خورینو کې او نو د خود بارا کې فلا مرکت بانون او نشته ګنا په دې باندې په بار د وینځو دې کې او یری دې الله نه او یری دې الله نه چې الله دې فارس باندې گوا ان الله وملائکته ترغیب مؤمنانو ته پیغمبر علی السلام دومره همت کو د ټول خلکو اعتراضونو ته سینه سکړه ونی ولا او رسم بد سکو ختم کو ختم کا رسم رسم ختم کو نو د په همت آفرین فرشتین د په همت آفرین وای او الله هم د په همت سوی آفرین وای اے مؤمنانو تاسو هم د په همت سوای آفرین ان الله ملائکته اعتراف ثابت دی یقینا الله چې فرشته نو هغه یا فرین وای په همت په همت پیغمبر باندې درود پی وای اے ایمان والو تاسو درود لګی صلو علیه وسلم تسلیما او غاړه کې دې غتا بیا بیا غاړه کې خود یا سلام لګی یاره ذکر کړي یقینا کسان چې څنګه پیغمبر الله لپاره پیغمبر لا تکلیف ور کوي بنا فرمانه لعنهم الله قران کړی دلر الله په دنیا او آخرت کې تیار کړی الله دې ناراضاب شرمون کې او کسان چې تنګي مؤمنان سړي او زنانا بے داغ نه چې کسب کړی دې په دې ته ولو بوتانا یقینا دې اوچت کو تور تهمت او ګناهکارا د تهمت نه بچ کېدلو لپاره ته وایو کنه چې یا ایو نبی قل ازواجک یو لسم خطاب پیغمبر ته چې د تهمت ځایونه نه ځان سکی پچ کې چیلونه غړ غړ په سروي په عزت کې پاتې کیږي سو بدل باندې تهمت منل اے پیغمبر وای بیان ته دي او لونو ته دي او خود د خود د مؤمنانو ته چې یو نیر علیهم من جلابین راوا دې په ځان باندې چې کم دنو من جلابین نه درانه پړو خپل غړ غړ چیلونه په ځان سکی راواړي ذالک ان یورفنا دا قریب ده چې دی وا او پیجن دل شي شرافت دې چې دا شدي شریفانان دي یا یو اپنا او باندې پیژندل شي فلا یوزن تنگبا نکړې شي تکلیف ولا ور نکړې شي او دې الله حکم کې مهربان سره دې نه اوس کو حکم دې قانون نه رسوم په مؤمنانو او دغه چې کمنو داسې د بهایاتو خبرې کوي نه الا مې ته المنافقون کمن چې منافقان او کسان چې بزرګ ځای کې بیمار تیار والمرجفون او بدمعشان زغلون کی دا شغله دا آسان فی المدینه ته مدینه کی لا نغریان نکبهم خامخا مسلط بکم تعالی رب دی باندې ثم لا یجاورونک فی الا قلیلا بیا ودی گاون گاونګریونه کی تاسو سره په مدینه کې مگر لګ فلانت کړی شوی شرط چې موندل کېږي نو دي نیول شي او او خزو نیول کېږي با او قتل تقتلا او خاص وجل کېږي با په وجل سره طریقه د الله پاک سره وی تیر شي په خوا او بنو مې د پاره د طریقې د الله بدلون یسالو کناس حرب د منافقانو چې د کمنو اسلام معاشري شروعي او رسمونه رد کیږي نو دې به کمنو به مقصد خبره مخې ته کوي مې مقصد خبره مو څه کوي مخه ته کوي چې رجیا قیامت به کله نو قیامت به کله یا سلو کا ناس و نساء تاسو ځنه کې دا خلک مبارک قیامت کې نقول ورته وا انما علم عند الله علم اذا الله سره خو تیار کړی ول سړي او ما ادري کنه په تابعدارای وسکیږي خلاصې کې تابعداري ورسکا تیار کا وما ادريك لعل الساعه تكون قريبا او تا ته سبدا کې دې شي دا قیامت نږدې یقینا الله برانت کړی دي کافران او تیار کړی دي لر شهردار همیشه وي دې کې همیشه لا اجر ولي ولا نصيرا نبو می په دې کې لا اجر ولي نبو می سوق دوت ولا نصيرا او مددگار پدکر تقلب وجوههم في النار ورته وکړي چې مخونه دې پور کې واغړول شي راوړل شي لکه کیکی څخه لکه سکی اړې راړې الله موږ تابعداري کړو د خپل مشایخو و کبران او د لیډرونو لیډرانو ساده تنا دینی بی دینه مشران دینی بی دینه دینی بی دینه باندې پوښو د دین په جامه کې چې بی دینه هغه مشران او کبران د دنیا په جامه کې بی دینه لیډران اته مراد دي بیا ارمان کوي تابعداریو کا دا سمکیږي لکه د موسی ملګرو چې موسی خفه کړو دا څه پیغمبر خفه کوي اے ایمان والو لا تکونو کلذین بکې غیدا کسانو بشانتی چې تکلیف ورکړو موسی علی السلام لرا فبرأ الله نو الله دا غینا اخلاص کو حسد تکلیفو شاګور طویل جنگ لزو نو دی وته تور شو استاد خدای دې شي ورشي دا څه کار مکوئ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه چې څنګه پیغمبر میدان کې لاړ تاسو میدان ته شي ناشي اعظم موسی فبرأ الله د زنا تهمت هم لګول په هغه باندې په موسی علی السلام فبرأ الله الله بری کدل را دې هغه نه چې دی ویلو او دی الله فریض الله باندې مخورز یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو دا ګډ خطاب دی نبی علیہ السلام ته محمد ته نبی علیہ السلام ته امت ته چې په اطاعت او په تابعدارای پیغمبر ته حق بیان کا ویرسو نیغه خبرو کا کامیابی ده غلا او اے مؤمنانو تاسو یې سکی اومنه ګناونه به تعالی معاف کی او کامیابی سره تاسو دغه ذمہواری د هر یو مناسب ما تاسو په وګوسه کړی دا اچولې دا نو خیانت پکې ونه کوي اسمان او زمګه په خپل امانت کې خیانت نه کوي او یو پنځ کوټی نو تاسو کوي خیانت کوي یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله و ایماندارو ویریږي د الله نه وقولوا قولا سدیدا او وایو بنا سما ذمہ داری وي اسمان ته خپل ذمہ داری څه ده حواله شوی ده زمکه ته خپل ذمہ داری څه ده حواله شوی ده نور ته خپل حواله شوی ده او سپوږمۍ ته باران ته وریځو ته اونو ته وګټو ته ګټو ته هر چا ته دا غي مناسب ذمہ داری څه شوی دي حواله شوی دي نو هیڅ څوک چې کمنو هغه په خپل ذمہ دارو کې خیانت نه کوي نو یو کافر مشرک انسان نه چې دې چې کمنو په ذمہ وارو کې سکی خیانت کوي نو ولې خیانت کوي ان ارن الامانه علی السماوات والارض یقینا مونږ پیش کړو د امانت علی السماوات د حجت الله توجیه ته تفرس شو ډیره مزیدار ده ان عرضنا الامانه على السماوات والارض یقینا مونږ پیش کړه ذمہ داری ذمہ واری پیش کړه مونږه پاسمان او زمکو باندې والجبال او بغرونو فابینا هغه انکار کو ان يحملنا چې اوچت کې بوج د ګنا چې اوچت کې بوج د ګنا نه غي خیانت نه کوي مونږه خیانت نه کوو بیا بیا به سزا وړلې ایا ملنا دا انکار وکاوی د خیانت دینا واش پتنا منا او یری دل د سزا دینا فعمل انسان او اوچت کدا بوج د ګنا انسان د خیانت بوج چاو چت کو یقینا دې دې ظالم جهولا او ناپویا یعذب الله المنافقین نتیجه به راشي چې سزا ورکړي الله منافقانو سره زنانو ته او مشرکان او سړو زنانو ته او مهرباني وو کې الله په ایماندار او سړو زنانو باندې او دې الله به خود کې مهربان سورته